غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة بيان د توحید د الله رب العزت کې وا هغه باندې څلور دلیلونه بیان کړل اولنې دلیل چې پیدا کون کې د هر یو سیز تن تنها الله رب العزت دی دویم دلیل رب العالمین مالک یوم الدین واقدار او اختیارمن د هر څو تن تنها الله تعالی دی چې هر کله دا سلور واړه کارونه چې موږ به صرف او صرف د الله تعالی عبادت کو د بل چانا او صرف او صرف د الله رب العزت نه به مدد غواړو د بل چانا به نه غواړو نو مخ کې دلیلونه بیان شو اوس د دلیلونو نتیجه او داغه اثر چې یو سړی په دغه کارونو کې دا الله رب العزت د پیدایش په صفت کې او د تربیت په صفت کې او د رحمتونو په صفت کې او د ملک او د اختیار په صفت کې قران کریم الله تعالی مسله بیانې خو په داسې طریقه باندې نه چې په خلکو باندې په زور باندې مناو کی که الله رب العزت زور باندې مونږ ته وایي چې کستاسو ضمیر منی او کنه منی خدا کار بدا سي کوي نو مونږ غلامان یو او خود به کو زمون بل چاره نشته دی او الله رب العزت مسله په داسې انداز بیانې ور سره د عقل دلیلونه وای ور سره د نقل دلیلونه وای چې د دې خلکو په دې خبره باندې زړه او بوس کی دا سنا چې صرف د چا په ویلو باندې د عالم په ویلو د یو استاد په ویلو داغه په ویلو وی چې آو بس صحیح ده پوه شوی بنی زړه به وبنیس کلی او بس آو کوي وي بس صحیح ده نو نه قران کریم په داسې انداز مسله بیانې چې دا خلق په مسلې د توحید کې دا الله رب العزت په پیجنګلو کې په خپل خپو باندې ودرېږي او دی په د زړه نه پوي شي د چا د وجه نه تسلیم او منل اونکی نو مخکې دلیلونه داسې بیان کړل چې کې یو عقلمن او خيار سړی پاغي کې سوچو کی او فکرو کی دا غزړه و تسلیم کوي چې بالکل عبادت صرف د الله په کار دی زګه دغه کارونه دا چې کوم مخ کې بیان شو دا صرف او صرف الله رب العزت کوي بل څوک نه کوي نو چې کله دغه کارونه یک یواز الله تعالی کوي صرف الله کوي او بل څوک نه کوي نو په کار دا دا چې خدایي تعظیم او عبادت هم صرف د الله وکړي شي او د بل چا او نه کړي شي د دې وجه نه دا دلیلونه او د الله صفاتونه دا په یو طریقه بیان کړل او چې کومه نتیجه ده ایا کنابود نو هغه په بل طریقه بیانې که دلیلونو ته موږ سوچ کو نو هغه داسې دي چې حمدونه الله لوي هغه مهربان دی هغه مالک دی هغه تربیت کون کې دی نو هغه په داسې انداز باندې ویل چې گویا کې مونږ نه مونږ د الله رب العزت نه جدا طرف ته یو الله رب العزت زمونږ نه غایب دی په داسې اندازي وویل چې هغه مالک دی هغه دا دی هغه دا دی نتیجه چې وایي نو یې کې ډایرکټ الله سره خبرې شروع کړې الله مونږ ستا بندگی کو مونږ ستانه مدد غواړو اوس الله سره ډایرک خبرې شروع کړي داوم د دې د پاره چې دا دلیلونه دی وایل نو دا گویا کې چې اول اول دی ویل او شروع کول دی نو لکه چې الله رب العزت دې نه پیژاند چې څنګه دلیلونه وویل دا الله په صفاتونو باندې پوه شوي نو اوس بل د ضمیر आवाज داوی چې ایا کنا عبد نو مخکې معرفت د الله رب العزت اوس د معرفت نارستو چې الله رب العزت دی او پیجند نو د الله رب العزت در باندې صحه کوم شتا نو دا د پیجنګلو نارستو چې د الله رب العزت کم حق دی نو هغه حق ادا کا هغه حق د الله رب العزت عبادت کول الله تزان محتاج او متاز غړل نو هغه ذکر کوي په ایا کنا عبدو سرا یعنی چې علم دی وکړو معرفت در ته حاصل شو نو اوس به عبادت کوي او د الله غلامی به کوي کری سرچونه د کړی وی تحقیقات د کړی وی چې الله جیبا جیبا سيزونه پیدا کړی دي عجیبه طریقې سره تربیت کوي خو سر دې په کرخه نه دی نو دا علم دې علم نه دی دا معلومات دي علم د علم نه دی دا صرف د معلوماتو درجه ده لکه نن سبا ساينزدانان او دانشوران هغه چې لوی لوی تحقیقات کوي او لوی لوی چې کمندونو فلسفي چیړي خود الله رب العزت د منلو نظریه یا د الله د عبادت نظریه نشته ده غلامی د الله رب العزت نه کوي نو دا علم علم نه دی د الله رب العزت معرفت حاصل نکو چې کم پکارو معرفت پسې چې رستو عبادت راشي نو هغه معرفت ته چور پسې منل رانشي په دې صورت کې د سوال چل خي نو اوله طریقه د سوال کې اول کار داو چې دا الله صفاتونه وکا دویم داو چې خپل عاجزي الله ته تحفه کا دا عاجزي چې دا ملنګي نو دا الله رب العزت ته تحفه کا په دې بد الله رب العزت نه توسل کی دا الله رب العزت د دربار نه چې وصولی کوي دا غي طریقه دا دا چې عاجزی وکا نو دا سيزونه می الله رب العزت استا دربار تر اوړي دي بندگی او عاجزی دا بهترینه تحفه ده نبی علیہ الصلات والسلام چې معراج لته انو معراج د نبی علیہ السلام تله او د الله رب العزت ملاقات لا نوې سدي راوړي دي وی التحیات لله والصلوات والطیبات بس دا مې راوړي دي التحیات لله والصلوات والطیبات الله د خلی عبادتونه می چي دي د بدن عبادتونه می چي دي او د مال عبادتونه می چې دین او غټول تعالی دی هر قسم تعظیم چې دی نو دا و صرف تعالی کوم بل چاله به نه کوما بس الله رب العزت دا تحفه می راوړی دا تحفه می دا راوړی دا نو عاجزی دا تحفه کا الله تا او اهدنا الصراط والمستقیم دا بیا خپل مقصد ذکر کړي ایا کنابودو د دې په وضاحت کې مختصری طریقې سره یو څو خبرې کوو یو د عبادت مطلب د عبادت مطلب چې عبادت سمانا ده او د عبادت اهمیت اهمیت د عبادت چې عبادت په قران او په سنت کې څومره اهمیت لري او درېم د دې جملې مقصد کی یا کنابودو عبادت د عربی جبی په لحاظ سره انتهایی عاجزای انتهایی ذلت تویل کیږي چې څوک ځان انتهایی ذلیل کی او انتهایی بنده ځان عاجز کی چې دا غینه نور عاجزی نوي عربیان چې کوم لار باندې تک کیږي ډیرو او ډیر خلک په رواني نو هغه ته طریق معبد وی نو هغه کې هم په خپو دلیږي زیاته ډیره دل شوی وي نو عبادت چې انتهایی عاجزی وي چې دا غي نه نور زیاته عاجزی کېدل نشي امام راغب اصفهانی رحمه الله وی دا دومره عاجزی ده عبادت کې دومره عاجزی پراته ده دومره ذلت پکې پروت دی چې دا ټکه د الله نه علاوه بل چاله جایز نه دی دا ټکه د عربی په لحاظ سره دا بل چاله جایز نه دی عربی کې غلام ته عبد وایي غلام ته په عربی کې عبد وایي چې کوم کافران په جنگ کې ونیول شي او هغه غلامان شي نو هغه ته په عربی کې عبد وایي د عبد تکه ځان ته مو وای چې وا یا عبدی و زما غلامه دا مو وای د دې د وجنا چې دا ذلت د عبادت تکه دا د الله له مناسب دی انتهایی عاجزای ته وای شریعت کې عبادت کم کار ته وایي عبادت پی جندل پکار دی طالبانو خو پی جنی فوا مرونو ته ګوره ز خبرې کومه دا ر دې د پاره چې اسنه چې منګه عبادت نی پی جندلې او چرته بل چاله ونکو هغه سیس به هم پیژنو نه چې دا څه دی عبادت دی او پکې نه هم بل چاله کړی چې پښوی به یو نو د عبادت حقیقت پیژندل پکار دی زړه کې چې دعا قیدی راشي دوا عقیده دوا خبرې چې په دې باندې د سړی د زړه نه یقین راشي او د هغه خبرو په جذبه کې د دا چا د پاره هغه کار کوي یا یو وینا کوي بس هغه ته بیا عبادت وایي خو اول چې په زړه کې یو دوه خبرې راشي یو خبره ده چې د یو هستای باره کې د یو عزتمن د هستای باره کې دا یقین لري چې هغه زما د هر حال نه او زما په هر حاجت پوهه دی په هر حالت زما خبردار دی نو یو چې دا خبره د چا باره کې راشي دویم دا خبره راشي یو چې یو عزتمن دی هستای باره کې چې هغه زما په هر حاجت پوره کولو باندې بې د ظاهري اسبابونه قادر دی او هغه زما حاجتونه پوره کول شي مال تکرا نقصان را کول شي بغیر د ظاهري اسبابونه دا دوه خبرې چې رالې په زړه کې یو چې دا عزتمن د هستی دی یو هغه زما د هر حال نه د هر سنه خبردار دی دویم هغه زما هر حاجت په هر حال کې بغیر د ظاهری اسبابونه پوره کول شي بس د چا باره کې چې دا دوه خبرې ومنلې اوس په دې دوو جذبو باندې اوس خو زما په ټکلو کوشش اوس په دې جذبات تعبیر کوم د دې دوو جذباتو پرانا کې د دې دوه خبرو پر اړه کې کته د خلیص ټکی داغه لپاره وای کلاس پاو اندامونه داغه لپاره کړای کمال داغه لپاره سلاګای دا ټول به عبادتي دا ټول به عبادتي مثال لکه مونږه دا الله رب العزت بارکی دا قیده لرو چې الله رب العزت زمونږ د هر سنه خبردار دی دویم دا قیده موږ لرو چې الله زمون په هر حاجت په هر ضرورت پورا کولو باندې قادر دی او وسواله دی اوس چې موږ وی یا الله را ورسي نو دا څه شو اوس موږ په دې جذبه وي وای الله بس دام څه شو په دې جذبه باندې مونږه یا الله نو د هر سره می خبرداري یا الله راجت می پورا کول شي د دې شو پر نیت مو تړو پر کو ودریدو پر کو پریوتو په سجده پریوتو دا ټول څه دی الله را باندې عالم نه الله را لاجتونه پوره کوي راځي جمعات کې او شل روپیا ورکا خدای برا لاغه کار پوره کی غریب له یو سل روپیا ورکا زکات ورکا الله برا مال کې برکت واچي دا پیسې ورکول شو شو قدم دی جمعات تا غستو په دې نیت را روان وي دا قدم غستل دي څه شو قران دی وی زالا زما چې دی ما پوی دی او زما به حاجتو زما د نفع او د نقصان مالک ته کدا کار ونکم نو بیا براتا رانه خپشي نو دا کار کوم او کدا کار وکم نو په دې کولو خپنشي ځان د ګنا نه سکای یا یو کار باره کې سو کوی دا دې نه کړي تو توای زماله په خدای قسمی چې ما کړی دی قسم دی وخوړو ستاده یقین نه چې الله زما د هر حال نه څه دی خبردار دی زما د نفع او د نقصان مالک ته دا قسم کوم نو که په دروغ هم نو ضرر براله سکی راکی نو دا قسم کول سو شو عبادت شو قربانی کول سو شو عبادت شو اعتکاف تکې ناستل سو شو عبادت شو طواف کول دا سو شو عبادت شو منخت کول سو شو په دغه دوو جذبو باندې زما په خبره پوه شوې کنه بس د دې جذبو پرانا کې چې کم کارو شنو هغه ته توي اوس یو لوک وانته کې طالبان وته احترازي مثال وي اس یو لوک وانته کې وته لک سوچو کوي چې دی پښتنو به وي ی پیر بابا په نیکای شي نو دا څه لګي خبره پکار ده کنه د دې دا یقینو چې پیر بابا زمونږ د حال نه دی او دا یقینو چې زمونږ حاجت پر کوله شي نو و پیر بابا پنه کای شي دا څه شي شو عبادت شو نو دا د الله شو که د غیر الله شو دا د بابا عبادت شو د الله او کو چور لیدم نو غوا کې می پای ډیریږي نو د نفي او د نقصان ورته سوم وي مالکم وي په دغه دو جذبو چې کم کارو شو هغه ته سوي قبر له رکوع کولا سجده کولا نو دا څه شو په دې خبره باندې پوه شو بس دا د عبادت اصل حقیقت اصل حقیقت د عبادت داو د دې وجنه کو اصول کې لړن فکر کړو نو موږ اول شرک فی العلم وی بیا فی تصرف نو ورپسې فی ځکه چې دا دوه خبرې راشي نو ورپسې سره راځي عبادت راځي عبادت راځي سوال کوس یو سړی ژوندې پیری دی استاد دی او دا نګنی چې دا چې کمدنو زما د نفع او د نقصان څه دی مالک دا نګنی چې د زما د حال نه څه دی خبردار دی خو بس مینه په دومره غالب شي چې په ځان پوه نشي او ورټیټ شي ونه استاد دی چې کنه ورټیټ شي رکوع کی یا د رکوع نه لکم خو سرخته کی وټیټ شي نو آیا دا ټیټېدل دا سپیر له پخپو پرې وتل او سرخ کته کول دا به عبادت وی او که بنوي زما خبر پوه شوې کنه سوال کوم کنه کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں وہ مفتیان شرعی متین خبر پوئی گی کنه جواب دا عبادت نه دی خو شکل د عبادت دی زما خبر کویږي دا عبادت نه دی خو شکل لته دی د عبادت ته شرک فعلی چوته وي شرک څه شي دا عبادت نه دی خو شکل لچا دی او زمون په شریعت کې لکه څنګه چې عبادت د الله نه علاوه بل چاله حرامو نو شکل د عبادت هم بل چاله ته دی ته دی پوېږي شکل د عبادت هم بل چاله ته دی حرام دی نو دک شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو شو وی چې زمونږ یو سړی بل سره ملاویږي نو عین حنی له د تبټیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی لا نه بالکل به وسنه ټیټیږي تاسو پیران او استادان لیدلی چې تر نامه پورې ورته طالبان ټکیږي او دا ورته نه وي چې لکه دا سکه ظالمه دا ناروا دي پوهه کوي هم نه سرخ کته کول سجده کول دا عبادت دی نو چې هغه عقیده و سره یو ځای شي نو بیا عبادت شرک اعتقادي شو سړی په سکوټ کافر شو او کاغه عقیده ور سره نه یو ځای هغه دو جذبات هغه دو خبرې ور سره نه یو ځای او سر ښکته کو نو مرتکب د ګناه کبیره دی لوی ګناه دی اگر چې ځنې عالمان وي د عقیده نه موږ نه یو خبر خود ظاهر کې کار د کافرانو کو په دې پوهیږي کنه نو اشاره ظاهر ګوري نو موږ به تاسو وایو کافر وایو و اشاره ظاهر ګوري خدا ما چې دا کوم خبرو کوم دا ما د احتیاط والو د عالمانو وکړه چې مرتکب د کبیره سو لوی ګناه وکړو دا سرخ کته کول سجده دی عزت بل تکول دا حرام دی په شریعت کې ځکه دا شکل دی عبادت دی او لکه څنګه چې عبادت غیر الله له حرام دی نو شکل دی عبادت هم د الله نه علاوه بل چاله څه دی دا نشي کېدلی اوس جدول آدم کې با ان شاء الله الرحمن او سو حوالی بیا وایو دلته خو صرف د عبادت مونږ څه کوو وضاحت عبادت د څو سيزونو نه جوړيږي عبادت د دریو سيزونو نه جوړيږي مینا یرا او تما مینا او یرا او تما یو مینا د ظاهری اسباب وی بل مینا د خدای توب وی چې ظاهری اسباب نه وی او مینا دې کوي سجده ورله کوي رکوع ورله کوي طواف کوي ظاهری سي اسباب نخکاری دریم دویم یرا یو یرا د ظاهري اسبابو نه وی لکه د مار لړم لنډای توپک پولیس و غیره نه یریدل او بل چې کم دنو یروي د ظاهري اسبابو نه علاوه هیڅ شي نشته او توای کټ پر باندې واړی د ظاهري اسبابو نه علاوه یرا او دیم چې دریم تما امید امید او سوال یو د ظاهري اسبابو د لاندې وی او براکا چایرا کا پاندو چت کا دا د صدا ظاهري اسبابو لاندې ده او دویم چې کم دینو بغیر د ظاهري اسبابونه چې لړ شي او پیر بابا ته وای مال زی را کړو څه چل لګي جکشن دل لګي څنګه دل زی درکې یا دا شهید یا باید سر نه تار تاو کې مال سرخوږي خکانو څه چل دغه سرګ ډیسپلین درکړل چوپی در باندې کو څه چلو شو کوم دي ظاهري اسباب ظاهري اسباب څه دي نو یو تمه ده بغیر د ظاهري اسبابو نو دا د خدای توب ده چې دا درې واړه یو ځای شي نو د دینه مکمل عبادت جوړ شي که یو یو بل چاله کوي یو یو نو نیمګړی عبادت ته بیا هم عبادت ته او چې درې واړه یو ځای شي نو کامل عبادت ته سورته بنی اسرائیل کې دا درې واړه یو ځای ذکر کړی دي نو رجا امید ويخافون عذابه او يريږي دا الله رب العزت دا عذابنا دا درې وړه چې اوځي شو نو دا مکمل عبادت شو کله قران کریم یو یو ذکر کی یو یو ځای په ځای ذکر کی لکه سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 یو سل پنځش پیتم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله یقینا کسان چې ایمان راوړل دي ولذین هاجروا او کسان چې غي ملک پر خود دي د الله د دین د پاره وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کې کړهو کې د الله د دین د پاره اولائک یرجون رحمت الله دا خلک چې دینو د عقیده ساتي او امید ساتي د مهربانه د الله فضل ته صرف امید ذکر کو سورته آل عمران فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین 175 یوسل بنزاو یایم مې یریږي د دین او یریږي زمانہ ان کنتم مؤمنین کتا سو ایماندار یې نو خوف د جدال ته ذکر کو نو کله قران یو یو ذکر کی او کله درې واړه یو ځای کی نو ایا کنا عبدو اوګدا معنی دا شو چې ایاک نعبد صرف تا سره به مینه د خدای توپ کو بل چا سره نه صرف ستانه به تم د خدای توپ کو د بل چا نه او صرف ستانه به یره د خدای توپ کو د بل چا نه وي د دې ټول یو نوم سشو ایاک نعبد صرف ستا عبادت پکو د بل چا با دا یو نومو عبادت غړ په دوه قسمه باندې دی یو عبادت د بدن او بل عبادت د مال عبادت د بدن او عبادت د مال عبادت د بدن دی ته وي چې د بدني تعظیم او عزت بدني تعظیم او عزت چې دی نو دا به صرف د الله رب العزت وي د بل چا بنوي عبادت بدني په دغه عقیده دا چې مونږ ویلا په عقیده د علم او د تصرف که زما بدن کړيږي نو دا به صرف چاله کړيږي الله لکړيږي بل چاله به نه کړيږي لکه هغه قیام دی رکوع ده سجده ده د خلی ذکر او اسکار دی د خلی ذکر دعا بلنا دا ټول چی دی دا و صرف د الله رب العزتی د بل چا بنوي دا و بل چاله نه کوي صرف الله رب العزت لوي کوي قران او حدیث کې په دې باندې ډیر زیات دلیلونه او نصوص موجود دي چې کوم سیس ته عبادت کویل شي او الله رب العزت لکیږي نو هغه بیا بل چاله نکیږي شیخ عبد الجبار سے مد ذله العالی کله کله بیان کې فرمایي وی الله ویل دي چې صرف بدن به مال کړيږي بل چاله نه نوې ودریدل تن افسران واغستل نو ودریدل چا د پاره کیږي افسرانو د پاره نو مونږ کې مونږ قیام چاته کو الله تا رکوع تنا مولانو او پیرانو واغستا ټول خلک ورته سکیږي ټټیږي او سجده چې دا نو خلک قبرونو لکې طوافونه خلک قبرونو لکې نو هغه د الله رب العزت هغه عبادت تقسیم کو دا الله رب العزت عبادت تقسیم کو انو سټان ټو به چې کمدنو دغه ته ولاړی او افسر ته تور دواړو غاړه نه داسي ولاړی داسي ولاړی داسي ولاړی یو لاس په کته نیولې او بل به دې ځای کې نیولې او نو ټوپ په ولاړی خو دې دې نشي کمچ پراغه په پوزه کې ناس مجال لکه رضا نسلر کی مش لري کی نو دا د تعظیم مدریدل دي دا غیر الله له حرام دي تر دې پورې عالمان ویل دي چې لکه او عالم دی او دغه تر ادن نشو نو هغه ته هم پاسا پاسما بس پریدا کله خدمت په نیت باندې پاسي یا د ځای ورکول په نیت باندې نو پاسا خو د تعظیم په نیت باندې م پاسا ایسا جت نشته دی نبی علیہ الصلات والسلام ویلی لا تقومو مپاسی او کوم حدیث کې چراغلی قومو الی سیدکم داغي مطلب داو چې پاسې د خپل سردارم فیصله له مقرر کړی دی او هغه نه جوړ دی او اوس د خر نه راکوزوي نه نو پاسې خدمت لا راکوزي کوي کنه قومو الی سیدکم نو پاسېدل هغه نشته سکول کې چې استاد راځي نو سټینډ نو سټینډ دې پکې کم ځای نه راوستو نو سټینډ وی دا دې دا نشته په شریعت کې په شریعت کې دا نشته چې استاد په کرسۍ کې کینی نو بیا وی سیټو نو بیا په خپل خپل سیټ کینی نو دا قیام دا یو ځل ته الله لکړه دی نو چې الله لره کړه دی ودرېږي نو اوس په بل چاله نه کوي رکوع د الله حق دی نو الله لره کوي بل چاله به نه کوي نو پیر ته استاد ته بیا سره ټیټیږي بیا به ګول دلیلونه بیا لوي دې کې اوس دلیل دا خو نصوص دي د قران او د حدیث اسو خپل کار دی چې ته بل ته ټټیږي یاره خو اخو دې بل ځای کې وامه خدا اقبال یو ځای کې یو خبره کړې ده اقبال وی وی آدم از بے بصری سجده آدم کرد سګې نه دیدم کې پېشې سګې سره تسلیم خم کړ دور زور دې نه ته وی په مزه مزه وای آدم از بے بصری سجده آدم کرد انسان وی د بی عقلی د وجنه ان سر چا تکته کو انسان تکته کو سګې نه دیدم کې پیشې سګې سره تسلیم خم کړ یو سپې مینې دلی دلې چې هغه چرته سپې ته سرخ کته کړي او انسان چې کمونو انسان ته سر سکو کته کو زما د والد ابراهیم الله یو شعر د ګران دی خو په سره مسجد وی د معبود دا پتا څه شي وی دي شی ورته ټیټ چې څوک د زرو جادوګر راشي سره مسجود وي د معبود مسجود وي د معبود یعنی الله تا ته فرشتي په سجده ورځولې وي د الله په حکم تا ته څه شوی دا سجده شوی دا نو شی ورته ټیټ چې څوک د زرو جادوګر راشي چې څوک چې د سامیره دروانی پیر سي د روپو ډالرو نو بس هغه تر سر څه کړی خطا کړی ظالم دا څه کوي څه نه کوي نو دا چې کم دنو بیا ول دلیلونه هم وای بالکل لچلائی یا کنابود مجھ سے بجز خدا کی کسی کی حضور میں اپنا جبین نیاز چکا نه جائے گا دا الله رب العزت د دربار نه علاوه خپل سر بل ځای کته کولې نشمه اکبر بادشاہ قانون جوړ کړو چې څوک راضي نو ما ته وسرخ کټ کوي مړه په خواني پیرانو مولانو قسم په خدای لري چې حکومتونه یې جوړ کولې دي اوس هم ځان ته مونږ مولان وایو ځنې په کې ځان ته سوي پیران وي ډوډۍ خلاص ځامن څه شي زه صرف چې کمندونو بس جمعات کې دا کوا هغه حکومتونه مړه جوړ کولې حکومتونه ورته حیران مجدد الفسانی رحمه الله په پیر مشهور دی ته داغه مکتوبات وګوره چې باچا ته کوم خطونه لیکلي دي ته وایي چې د گریوان نیولې شړې ولا ور کړې اکبر بادشاہ قانون جوړ کړو چې ما ته څوک راځي نو سر وخت ته کې سجده وکړي شیخ احمد سرهندی رحمه الله مجدد سے سجده نه کوله تیر وسه په وکوي نه کوم بچاوي په دغه ځل اثر کته کوم چرته خدا اثر په یو ځل کته کوم هغه یو کړکې جوړ کړه او بس دور وجه سړې بګی داسې سر وې کته کړو راته و وی مجدد توای چراشه زما د سره کار دی مجدد ته چراغه چې وی قتل کړکای ته وی بچو پوه شو کنه چې لکه چل خورا سره کړی دی نو د کړکای تر پوره د لاس نوري ول خو په کې مخ کې وردن دا سر به تا کته نه کومه ا پښتانه وی ماته دې شي ګټې دې دا د چا ویلي دي نو دا سر به الله تخکته کوي نو دا تعظیمونه د چاو دا الله کم تعظیم چې دا الله دی دا به بل چا نکیږي دې ته عبادت بدني وي بدني باندې پوښوي عبادت مالی دویم عبادت مالی دی عبادت د مال مال لګول د نزدېکت او د تقرب د پاره دا صرف او صرف د الله په نوم باندې دی د بل چا په نوم باندې بدا نه ته بل چا په نوم باندې و مال نه لګای لکه منخت کول شو صدقات او خیرات شو نو دا به د الله د نزدېکت د پاره وي دا الله رب العزت د نزدېکت د پاره وي نو عبادت مالی کې دا هم دا چې مال بل ګټي هم د الله د حکم مطابق او خرج کوي به هم د الله د حکم مطابق یعنی که د ګډي طریقه ده نو دا به هم د چا په طریقه وي دا الله د حکم مطابق او که د لګخ لارې ده نوم بل الله په اجازه تي دا به نه وای چې ګینینو زما مال له کزه په ډیش راړم او کزه په یاد راړم ما سره د چا څه کار دی دا ونه وای چې ما ګټل نه ګټم نو چې په څه طریقې ګټم نو دی کې ما سره د چا سکار دی په ګټلو کې د قانون پابندي او په لګولو کې د قانون پابندي تپوس په در نه کیږي دې ته وی عبادت څه شي مالی ما خو صرف پس وضاحت کوم مال دی مال راکا او بدن دی مال راکا نو ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک نو دا د بدن عبادت او د مال عبادت دا هر څه چې دین دا به چای اسی کده دا وضاحت دا چې کوم دا غسر نه شروع کړو تر دې ځای پورې رالو د دې وضاحت باندې تاسو پوښیوي نو په لنډ باندې اوس پوښیوي چې عبادت څه ته وایي مکمل غلامی دی یو الله پون شي به مکمل غلامی دی چا ټول دین په ګرانه ګرانه لل پکې بدن راغی عقیده رااله مال راغی معاملات په کیسو شو رالل دا هر څه چې دي نو دا به الله د حکم مطابقي او د الله د قانون مطابق وي د دې وجنا امام ماتوریدی رحمه الله د عبادت معنا کوي هغه وایي جعل العبد کلیته لله تعالی جعل العبد کلیته لله تعالی قولا وفعلا وعقدا عبادت ستوي وای بندا مکمل د الله کې دلو توي چې ټول په ټوله د چا شي د الله شي خلیم د الله شي نو بدنم د الله شي نو سړیم د چا شي د الله شي ټول په ټوله چې کمندنو بندزان چاته حواله کی الله تا اذ قال له ربه اسلم اسلم قال اسلمت لرب العالمین ما خود مخ کې نزان چاته سپارل دي بلا من اسلم وجهه لله فإن تولوا فقل اسلمت وجهي لله ان الدين عند الله الاسلام بس مکمل ځان حواله کول ته چې ځان سره الله ته حواله کی نو دا اسلام او دا عبادتو بدق عبادت ته چې مکمل ځان سره چاته حواله کی نو دې ټول کارونو کې ځان الله ته حواله کول دي ته ویل کیږي څه شي جعل العبد كليته لله تعالى قولا وفعلا وعقدا خلیم د الله وی کارونه هم د الله وی عقیده هم چې کمندونو د الله رب العزت په قانون باندې وی بس دې ته سوی عبادت وی دا د قران کریم یو اصطلاح د عبادت وا تعظیم د الله مناسب تعظیم چې دی صرف چاله کول د عبادت په قران کریم کې یو دیمه معنا هم ده هغه ده اطاعت مطلقه عبادت په معنا د بی شرط منلو بی شرط څه شي د چا منل خو بی پولی پوله پکې نه شرط مرد پکې نه بس مطلب دای چې دې سوې نو زه هغه څه کوم چې دې سوې نو هغه به قران کریم کې الله رب دا معنا سورته یاسین وګورئ قلب القرآن آیت نمبر 60 شپیتم شیطان ته چا رکوع کړی و شیطان له چا حج کړو شیطان له چا روزه نیولې و نیت میو کړل اخلاص ازور اکاته شیطان له گزارم ته چا ویل دي څنګه الله وی چې لا تعبد الشیطان تفاسیر راوالی چې کوم تفسیر ان شاء الله را لې نو معنی به دا ویلا تطیع الشیطان تاسو تابعداري د شیطان مکو اطاعت چې کم دنو د شیطان مکوئ چې هغه د الله خلاف حکم کوي او تاسو یې منئیو چا ته وی پیر ته سرخ کا تکانو تو توای خان چا غر ته وی چې بوت ته سرخ کا تکانو تو توای خان ممنئ کنه وانی او بدونی صرف زما اطاعت کوي د بل چای مکوي به شرط اطاعت د چا صفت شو دارنګ سورته مریم کې دا معنا ده نو دی فرعونیان وی انو من لبشرین مثلنا آیا منګه اومنو د دوو بنی آدمو چې زمون غونت دي وقومهما لنا عابدون او د دې د عزیزان چې دین او غدي زمونږه تابعدار زمونږ په حکم باندې کینی او پاسی زمونږه د انډر د لاندې دي پښتنو ته انډر یو څه ټکی اډر دی نو زمونږه چې کم دنو د حکم د لاندې دي نو دا اطاعت د بل چا کول بی شرطه چې بس دې سوی زبا غمنم دا هم یو قسم عبادت دی دا هم یو قسم څه شی دی چې سوی نو زبا منم داغه د خدای توپ درجه ته رسول دي دا د خدای توب درجه ته رسول دي دا د الله رب العزت صفت ته د بل چا نه کاغه چې کمندنو بادشاہي کاغه پیر وی کاغه عالم وی کاغه استاد وی کاغه پلار وی خو چې سړی داسې تابعداري کوي چې هغه ورته د الله خلاف هم حکم کوي او دی وی د دې احترام په ما باندې څه دی فرض زما په دې چې کو پوه نه شو جذباتو کې نه مخصوص وش کې صحیح خبره وش کې وش پوه شوي کنه چې دی وای بس یار په ما باندې دا پلان ډیر څه دی ګران وې موږ مکو خدا پلان را باندې ډیر څه دی دا کار مکو الله ویل دي چې کوي خو پلان ویل دي چې می کو نو زبې دې ته عبدیت وی کدا بیا د روپو د وجه نه وشو د روپو د وجه نه شو اګه نبی علیہ السلام وی تا حساب د دینار تا حساب د درهم د روپو باندې تباشی یعنی چې د روپو اطاعت کوي کله روپو د وجه وته سو کوي چې چې لری کا نو چې لری پړونه ختم د روپو د وجه وته چې کمندونو سوکسوي نو هغه کوي د انجیو خو دې چې د روپو د وجه ارڅ کوي نو د روپو بندګي شو چا شو تای صاحب د دینار تای صاحب د درهم تبادی شي د روپو باندې او د ډالرو باندې تباشي کدی زبانه لک پوي شي نو اوس دی آیات و ما هم بحث شي فلا تجعلوا لله اندادا مگر زوی د الله په شان ته نور دغه ځای کې مظهری وای اکفاء من الرجال تطيعونهم في معصيه الله دا الله غون تکي د بني ادمانو نه مو جوړوي چې تاسو دا الله بنا فرمانه کې داغي اطاعت کوئ دا د الله په شانتي کوللی د پیری منل د لیډر منل د افسر منل او دارنګ چې کمدنو د وزیر منل او د دې خلکو یې منل نو دا اطاعت عبادت ته زما په خبر پوه شو دا اطاعت څه شي نو فاتحه کې وای ایاک نعبدو صرف الله ستا عبادت کو د بل چای نه کو او چې د موز نه باروزی نو بیا د بلازیه چې کمندونو په پاټو کې او په جنډي دی راغستی او کله په یو پاټای کې منډي وای کله په بل پاټای کې منډي وای چې ته سکوې دا خدای الله د حکم خلاف دی کینه دا زمون پښتونولي ده سړی ولستانه پښتونولي د شریعت نه بهر ده دا وی زمونږ عزیز ولی ده چې بل عزیز چې کم ننو په سره جنډه کې منډي وینو زه به خود په براکه کې کوم یار دا خو د عزیزاله خبره ده دا چې کم ننو د عزیز ولای خبره ده نو زه چې کم ننو په عزیز ولای باندې پړیم دا وی عزیز ولی ده یار دا سي پښتونولي ده او دا خو په کې راکاو ټیک تا مسلمانۍ په خپل ځای خو لکه دا مطلب هم دی پوه شوې کنه وی ټیک ته یاره خپل دغه به شړو یا خپل چې کومه درس مز مسله به تکو شړو لکه وته خو لکه دغه ځای کې به موږ سره کار دا غځای کې موږ سره کار پوه شوي استاد یو جمعات کې بستامنو حجره کې وګوره موږ سره سره لکای وای کنه وای نه دې څه مطلب دی دې دا مطلب دی چې زه چې کم دنو په حجره کې د الله د حکم پابند نو ته څنګه وای چې یا کنه دی یا کنابود مطلب خدا دی چې صرف او صرف عبادت پر چای د بل چا بني غلامی به صرف د چای د الله صرف د الله غلام به د بل چا غلامی به کاغذ مینی د وجنوا چې یو الک باندې ماین شو وته دی وی چې هغه د توی چې دا ګیره د سره مړه ډیر دغه ښکاری دا چې لګه لګه وړه کې وې ستانه سر دار چې ګیره سي شړق دی واله دا امام ابن قیم رحم الله اغاثه کې لیکلی دی چې عاشق د صور حسنه او عابد د غیر الله دی بای صاحب بیا هم جذباتو کې نه عاشق د صور حسنه دا عابد د غیر الله دی په کلی مخ ماین د د خاتمه واغه وی په ایمان نه کیږي د ډیر زیات حدود کراس کوي د عبادت حدود کراس کوي د عبادت عبادت پولی دې کراس کوي دې په بل طرف روانيږي نو کله مینې د واجبہ نو د نبی اسلام حدیث بو سره ټل کې تا یس عبد المرأه نو د خزي غلام دې تباشي چې د خزي د وجنا د جنکو د وجنا هغه چې کمندونو د الله پولی ماتي او د الله احکامات ماتي او ورته وایي چې تاسو وای نو بس مانم تاسو وای نو زمانم هغه دا کارونه کوي ایا کنا عبدون خلاف ته ایا کنا عبدون صدا ما ما ته خلک کوی ته وي سخت خبرې کوي ما سخت کړی دا زه څنګه د رور بای خبره کوم او دا الله او دا الله د رسول خبره نه ملاوه خبره کړی دا زه خوش پک نمبرو کې دن نه اوسېږم بالکل مکمل دا الله او دا الله د رسول خبره دا مونږ چې دا کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو په موږ د الله رب العزت احکامات پرسو او موږ الله سره دا وعده وکړه چې الله ستاسو حکمونه ومنو او ستاسو پیغمبر د طریقو د لاندې بجوان تیرو د دې 24 غنټو نه بهر خبره بلشته دغه خبره خو زه خپل تبلیغیان ورو د مسلې لږ وضاحت کوم هغه په لاندو وي او زه ول لږ وضاحت کوم زمونږه تبلیغیان خبره خو بيخي ونه خو د اجمال او د تفصیل فرق دی دا خبره ده نو شپږو نمبر او ته نه کبار شو ما په دې ټول قران کې ته به وایې چې دا ته او شپږو نمبر کې دا نه مونږ شيګو او نه پکې سخت شته نه پکې دغه شته خو چون کې چونان کې مونږه مسلمانی ډیر را لنډه کړی و ډیر آسانه کړی و نو چې اوس مونږ ته څوک اصل مسلمانی خې نو مونږ ته ګرانیږي چې اصل مسلمانی مونږ ته څوک خې نو مونږ ته څه کیږي ګرانیږي اصل مسلمانی دغه وا کوم د اصل مسلمانای حدود لرالو نو ان شاء الله الرحمن ارتبه برابر شي اقبال نو یو ځای وی چې مسلمانان مړ شوی مې کېتا او کې هیوی کوي مسلمان موجود وی دی وی چې مسلمانان مړ شوی مې کېتا او کې هیوی کوي مسلمان موجود چې ته مسلمانان وومو نو اسلام څه ته وی کمی خبرې ته وی د دې خبرې چې کم نو خیال پکار دی د عبادت حقیقت می صرف وی اهمیت خو پاتې شو